امرګری راته و چې دا څه کوي مالدار پیراوال قران دی امولا مې د لاسه ونیو چې دا څه کوي کور دې وران شه ما ته وایي چې مولانا صاحب که څه ټکي مې زده کړي وم چې دلته رالم رانه هیر شو اوس دغه سره راپسې ولاړم دغه سیو زور ته مخکم دغه څه چل کني مال تاسو هغه نه وای زما نکو زما نکو امام له جمعه ته ورشي وملو سمخ کېږي قسم په خدای دې زما نکو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو وې چې نن خو پکې دې کاټي غوندې غرنته دې دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به او اختر به وشو نو چې مولا صاحب شتا په مخه ده ښا کنه دلته خو د جیور نه دی کارلی اثر صاحب سما ته ګډا ورکړو دا طالبان به د خار نه غرونو لا د روزي امامت لکلو په دې نه پوهیدو چې د تراوی امامت ډیر ضروری دی که د فرض مونږ امامت ډیر ضروری دی په دې چا پوه کړی د علماو پوه کړی د طالبانو پوي کړی د تبلیغي جماعت برکت پوي کړی دیکھو وګوره پایات آباد کې ورشه د شرابو د بوتلو دکانونه د چا دي د هغه قبایلو دي چې دا داګيري چې وی ګوره ته به چې د کړوې قاضي صاحب دی او مېلا اسپراش تاسو په دې انداسي پلوس شرابو دکان ته بناستي اللهم صل علی رسول مدا سکه چې اوسو کله نه قاضي پام ته مدا د نه نسبي دا چې اوسو دا بزنس تا کنه او د پیرانو مریدانم دي د پیرانو مریدانم دي داغه پیسې هغه چې په شرابو یې ګټلي پیرانو له په شکرانو کې هم ورکوي د هغې پیسو زکات هم پیرانو له ورکوي نو زما دیدانو عرض مې دا و چې نن په ملک کې زما په نظر کې دوه سیزونه دي چې زما اړه ورته دعا کوي یو تبلیغي جماعت والا چې په ټوله دنیا حاوی شي شو کنه استاد باړې اجتماع ته زر اعظم هغه سپینګيري زمونږ د قبایلو چې سوا د کنزلو نه به بل کار نه و هغه سپینګیرو کوتک نیولې دوستانو لیار پرې دو دوستانو دل تکینو دوستانو وروړو دوستانو دا وکړو دوستانو دا وکړو زمرګرو تم چې دا وګورا داغه بوډاګان دي چې پوجره کې بناستو دومره بوتل د نسوارو به ور سره راځه د په بچی د دې پلار لور ویل به کنه هغه سپینګری د تبلیغ د برکت نن څه کوي لګیا زما په خبره پوي تیرا ته تلم پیروز خیل او اجتماع ته چې واپس راتلم تیراوال لګیا دي پیراوال بسترې پوګدي هلکه څه کوي سو کوئی چيلې تروانم سو کوئی سیروزه تروانم ما مرګرو تویل دا وګورا داغه تیراوال دي چې سړی نه به جامې وسته چې ورکر هغه به بیان په کلمو نه کېږي دې خلقو ته دعا کوي چې نن کلمې درغلې منځونه درله خدای مو پیجن د مون خدای ته بچوي خلقو ته مفت خي ټیک شو دعا ورته مفت کوي او دا بزرگان خلقو ته دعا یا د دین یو ټکی په پیسو کوي کوي کنه کوي چې لاس موټه دې نه ور کړې چې قربان دې شمه داونه به منو بس دا څور خدای دې کامیاب پوړی کې مواسکټ اچولې مونږ پوړی کې کمیس نشو ګرځولې پوړی کې واسکټ اچولې ځکه چې دا د خدای د قمقل ورپسې راځي کنه داونه به مې نه ووسه داسې نو تبلیغ والا دین مفت خی او دوی په پیسو خی نو د دوی دکانداری په خراب د جمعې په ورځ د پاکستان مسلمان ملک د خزو د لونو د ویختو تصویرونه او نمایش دا ټوله دنیا دو زما متعلق یو سری ویلی دی بجیګر مولانا چې ده دا سه لچرې خبرې کوي د لچرې بچیا ته دې ته نه ګوري چې ستا د ملک د مسلمان لور داسې ناشته وي بعضې ښکاري اے شرمېدلو اے بې حیا او د اوس قوم اے بې غیرت ملک بے حیا ملک جلتے ہی رہیں گے پروانے شمع سنما ته چې نږدې ورلم یو سړی خزه لاندې نو سړی په د پاسه سور کړي دا بورډ لګولې دنیا ته خی چې په دې سینما کې داسې قسم فلم خودلې کیږي چې خزه لاندې او سړی په سوري اوس خو معاملې برعکس تا که خیری تاسو بلاندې خزه بدر باندې سوري اوس قصه بدا کرا دي ته بلاندې خزه بدر باندې سوري ته بخره بدر باندې ناشته کلی تراغله ما یو بوډا سړی دی زمونږ خپل دی هغه له چرتن وسی ټي وي را لېږلی چې تیری را لېګلې ده نو ما ته په دې افریدای جبه کې وایي چې ور کې تم په دغه ور کې په سې ډېر باقی آئے نو ما ورته وایي چې کومه ور کې دې ته دا د ملک مشره چې ده ترم بار خېلو کې ما ورته له چاو کړ چې خلا چې بیا دې ګڼ واورم چې په ټوګې دې په سارو ول ما چې ولی وې چې دا ټیلیویزیون نه دی چې په دخ کې وګورم سرې شونډې او نارې غوړه خلا چې لا ستره دې مې دا زړه داسې خوشحال کم قوم چې د ملک واګې د ښځې په لاس کې ورکي هغه قوم به ښه ورځ نه ګوري د ټیپر خان زامنو په خبره خو ځان پوه کوي که نه یو سړی تا ته راغی او تا ته ووی چې زما وروڼو دی خو وګوره زما وروڼو تر اوسه غریبان پاتې یئ تاسو تخپل حق نه دی ملاو او زبا ترغه په آرام نه کینم چې تر څو مې د پښتنو حق نه اغست د څه وایي پښتنو حق باندې خو باچا خان غریب خاور الارمانی لا هر پارټي چې په میدان کې راشي نو شنه باغونه جوړ کی او ار یو سړی ته وی چې رورا تانه به زه د سرو زرو موله جوړو هغه غریب چې خیالو کړي کې چې مونږ هډر غریبان یو او دا سړی الیکشن ته ولاړ دی دی وای چې تا نه به د سرو زرو مولی جوړوم نو خزي څنګه چلو کو نو خزا ورته وای چې وای سړی نور مونږ د خدای څخه غواړو چې ته د سرو زرو مولی شي خو لګ لګ بدر نه را پرې کو او مالم وختي چټ راکو چې دلته سینما کې بلو پرنټ چلیږي ٹھیک ده زما سینما سره څه کار دی یا سینما زه بندول شم ها سبا چیف منسٹر دلته جلسه ده تاسو ورته وایي چې بای سینما کې بلو پرنټ ولې چلی سینما بلو پرنټ پریدا دې شرمېدلو پرون نه بل ورځ د وزیر اعظم لور چې اوس په ټي وي باندې سال کړي اے د پښتون بچو لنګ وهی لنګ شرمېدلو لنګ وهی چې د چا لور شي په لور سو ګډيږي ایک پوس پرې کړو دې واده د لور د زرداری شوه دا غډېږي پتا پښتون لفظ دا څه ویلیو نه لري کان آدم یتکلم بسبعه آلاف لغه آدم علی السلام په اوه زره لغت باندې به خبرې کولې پښتو هم پاره کې یو لغت دی زما په دې خبره پوهیږي پښتو لفظ را ټینګول د لکینا اول خو تاسو په ایمان وای اے ووري دا وړاندې رستو ټول زه الیکشن غم به دغه جاړي د پتن درم الیکشن نه لګوم دا وړاندې رستو ټول ووري کم سړی چې د پښتو نوم وای او پښتو وای او داغه خزه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره شاپینګ کوي دام پښتون دی دی خو وګوره کم سړی چې پښتو وای او داغه خزه او لونه ځوان د ځوان ډرایور سره یوازې په صدر روډ او مال روډ باندې ګرځي دم پښتون دی پښتون خو تاسو یو چې خزم سپینه بورکی په سره او په کور کې ناشتي دي یا پچای جوړي یا پکی جوړي یا مزدوري کوي او روټای پیدا کوي پښتانه خو مونږ دي دا پښتانه لینا تر اوسه تاسو له چا څه نه درکړي او زه که رالم نو زه به تاسو نه ټیپر جوړ کړم او که ټیپر نه نو مولا خو به درنه جوړې اے شرمېدلو په دې څلوېښت کاله کې تاسو ونه شرمېدئ څلوېښت کاله نو چې یو سړی کې دنیا هم نه او دینم پکې نه د دې داسې مثال دی د اخون بابا دیره ته مونږ طالبانو یو مړی سره راغلی چې مړی سره راغلی نو همړی سډیر لوی آرامیو خراب سره نو هغه مونږ ور سره دیره ترالو جنازه مکړه او دیخوا ګوري دیخوا کانه را پریو چپر نه دا ټول ملک به پریوزی دیخوا ګوره د مړي جنازه مو کړه خښ شو چې را روان شو هغه سکات مات پکې نو چاله طالبانو لانم ور نکړه چې ور نکړه یو طالب ما ته وایي چې مولانا صاحب څنګه چل دی ما څنګه چل دی بس روان یو پینځه زره کندرې دې مړی ته ویلې سړیم نیک نو چې په جنازه کې ثواب وي او پیسې پکې نه وي نو الله دې دې مړی والاو کې ول نور مړیو دې خو وګوره نو چې کم منبر کې دو بو درا کم نه لګي د چواری درا کم پکې نه لګي د یو غریب د مړی د کپن درا کم پکې نه لګي او دینم پکې نه دا منبران د خدای پاک په خړ سیلاب یوړې کی کنه دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي پرانا ورځ سره پوګش لارای پوګش موټر پوګش ماشوم پوګش د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړی پلا راوستو چې دی قبض دی هغه ولا د جمال کوټي جلاب ورکړ سړی چالو شو شپکشل دسته یو شو زوی راغه ډاکټر حکیم ته وی چې جی شپکشل دسته یو شو ورته وی صبر کولا چې دا فاسده ماده تیوزي بیا راغه کټ کې پریوتو 200 ته دستونه ورسېده وې صبر کوه دستونه چالو دي وې او چالو دي وې صبر کوه لا فاسده ماده پکې پاتې ده مړه لنډه دا چې ځن کدن شو حکیم له زوی راغی چې ځن کدن شو د پلار مې وې دستونه چالو دي وې او چې وې صبر کوه لا ګن پکې پاتې ده مړه ساتي وته حکیم لراغه پلار خو به بړ شو وی بچیا د مرګ خیر دی خو چا فاسده ماده پکې نه ده پاتې تاسو نه به فاسده ماده او باسی اور سره به په سرک مړه پراته یې کته زمونږ ډیپټي کمشنر یو اغله پښتو سمانور یو الک راغه ما ته وای چې لګ زما شپارس وکړه پیښور ډیپټي کمشنر ما ته وې وې او سی ډي ډېری راغله دا چې مولانا صاحب د شپې وی سی آر ګوري ما ورته مال ټیک دا د بجلیګر مولا خلا خو تیار شکن تو پدا ټول خلک یو وشته دا سی ډي علام سوک دله ده د د خزا لورم بار ګرځي نو دل نور څه پلاس نه ورتل نو ما په سیدا لکه او تړل او لګیا اوسې لګیا اوسې زبم لګیام ګورو بچ سوک به غټي په دې خار کې یو بخاری بخاری ورته وی او خزره زما خلاف بیان ور کړو چې بيزګر ملا د خزو حق نه مني معلوم کو ټول حقوق منلی یو پاتې دی یو پاتې او هغه پاتې دا دی چې مونږ په سلور بول شو تر باندې سواره شي او په دې بازار کې دې ګرځوما نور خدا سے حق نشته چې ما ستا پورا کړي نه مردام څه ملک دی سلويخ کاله د پاکستان شو د خزو شاپینګ پکې ختم نه دی په ګوشتي زونه لګېدلې دي اسامه یې دلته دی اسامه هلته دی اسامه ستا په کونه کې دی اسامه دلته دی اسامه یو اسامه بوډا سره د یو اسامه نه نن تمام کفر ملکونه په خطر کې دي دي کنه دي وزیرستان کې نه چې په اسمانستان کې وګرځي نشتا اسامه هغه ملائکه ده چې کومه بدر ته نازله وه هغه د کافر نه سر پرې کيو اسامه پته باندې لګي کابل کې وګوره کرکرځه استاد کرکرزی ته وګوره په ګرمۍ کې هم چوغا شو مونږ په یو کمیس کې نه شوټینګ یې ده چوغا یې په ځان اچولي او خوله یې چینګه نیولي نو دا خانان دي داسې روان دي نه چړي مړي چړي مړي نه مګه چون په کونه کې ګوته درکړه چړي مړي یعنی د انګریزي سبق چې وای نو هغه خو سټوډنټ دي ځکه چې پتلونه چولې ټای تړلې سټوډنټ او ما چې قران په طرف کې نیولې ده او جماعت مدرسې ته روانې منه زه چنې منې شو وای ورته کنه وای دا چنې منې نو دغه چنې چې زر کې ګوتو نو قبر تسلې شي تاسو له خود مړي لمبام نه درځي لندن کې نه او بیا چې مرشي مردار شي حق دي کی تاسو خپل امامانو له قران ورکړي ځنن نه دا ټریو کوي دا چې د امامانم لک په قهر ووري قران ورکا چې ته زما د پلار مړی ته ولاړ وې دې دې کې دې درد پیدا شوه چې خدای زتا ته پرګر غلې ما او مینت در ته کوم چې دا مخ کې پروت ته نو وې بخا دا د چا خیال کې راغلی خو به څه چلو کی الله اکبر الله الله یو کابلې مولا او د مدرسې ته روانو ما ما ته وځي او مولا خبر اورا مان مدرسې ته زم نه وخت دی خبر اورا بیختي وځه ما نه اورم ستا خبره تا د اجرا جنازه کړې ول خبره خو اورا کنه تا ما پسې پراپګاندا کړی چې کابل مولا د اجرا جنازه کړې مالاو ول ما څنګه جنازه کړې چې غوګونو ته مې ګوتې کړې او مې وی چې یو من بوس او پاروا د دې دوس الله اکبر بس څلور دغه مې الله اکبر الله اکبر سلام نه وګرځولو خاط مې واغستو تیرالم بیا دا تاسو چې ورته چړي بړي وای تاسو جمعه ترانه شي نو نه او مولا یو سلور بنوانه مونږ کور کې راغلي دي سلور بنوانه څه کړی دي ختم شریف کړی دي نه مونږ پلار نه دي مړ هم دغه چونی باندې پلار په قبر کې هم دغه کې هم دغه چونی درته ګوتم وای پاکای دي او اګنده سنبای خو نشه بوتله قبر ته نو مونږ چونی منی شو او ته خان شو تماشې له خونه یې راغلی او نه بایسکوپ له راغلی یې ولاړی ولاړ به که ناس ناس به که کرته مورې دو نو بمباری و در باندې د پاس نه وکم انت خطرہ دا پاس بوجھے نہ گو رہے حالات ہن دی دغه بوجه کشمیر کې ولګوي مونږ له ملګوي دلته مونږ د خپل ژوند په تلی کې خیر الله دې وکړي چې د حسین مرګ ماته نصیب شي الله دې وکړي چې د حسن اور مرګ ماته نصیب شي زمونږ حفاظت وکوي حفاظت د اسلام وکړي او دویم نمبر حفاظت د ملک وکړي بیا ټته گئی قسم په خدای ځان تمرا غواړم او دا کونټه مې درته ساتلې ده نن په خوا ګیرو بی ګیر خریلی په نالتو په موټر سایکل به درې مانه بوجه سورا کړی و اوس دومره ګیره زه خو بالا مانه کې ناستم په ما تیریږي کنه دومره ګیره دومره سپین پټکې او رستو ورپسې دا کنه پولیس والا واوري ډبل سواری منع کړی دا چا چې خزا ځان پسې کینولی دام ډبل سواری دا دا بوجای تی کوزوي او نه غی تانه ته بوزي چې سم خوخه دا کوي بیا دی خو ګورئ امریکا تلې و نن دنیا لګیا ده امریکا چوپر پاور دی امریکا چوپر پاور دی امریکا چوپر پاور دی دلته دوی په ریډیو کې یو دندونه کینولې ده دا غي دوه ټکي دي چې یو مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر مقبوضه کشمیر پنځه پنځوس کاله کې مقبوضه کشمیر زموږ سر نه خوړو او مقبوضه قطمیر او مقبوضه قطمیر مقبوضه الکه خو په تندر ولای یا هندو تاواله کوي یا په دا پاکستان ور واچوي چې یا خوش یا دی خوش تاسو خیال راغی یو دا مجاهدین په ور پرې دی که د واجپای نه ښځه رانه وسته په دې مخ کې تو کوي زمونږ یو خپلو اوس هم دی نو دا قبایل خو تحصیلدار صاحب لډیر ځي کنه مونږ دلته تحصیلدار پیژنوم نه چې چرته ګډا دا او کچېلې دی او کڅ شه دی کپی جنګي د جهنم تحصیلدار ان هم تقیبی ہے نا دلته موږ پیژنو په قبایلو کې تحصیل نو اچرته ورغلې د تحصیلدار لا تحصیلدار به ورته را پاسې دلې غاریسته به یو ورته به چې تشریف کې د کورسای کې نو چې کور تراغه نو خزه ته وی چې وا خزه چې سیب لا ویر اغلم سیب لا ای تحصیلدار نه وای سیب ورته وای نو هغه پرې دې چې کور تراغه نو خزه ته وی چې وا خزه د معتبرو کنجرتوب نشترحالونو او کلبونو ته لاړو او د غریبانو کنجرتوب سرکونو ته راووتو یو ته مې هغه ورځ وې زمونږ علاقه کې وادو نو بینډ ورسره او دا سرو جامو والا بینډ راووتو چې دا سرکاري دي که پرایویټ دي نو اورځ یې خپل دې خپل دې خپل هلکه تا ودی ان یا دې سو کو لکان دی ودا لکان ستا په خزا واچو د سپي بچیا مليان اوس د لور د واده کارت چاپ کوي مليان راشي چې په دواګانو رسخت کوي غریب کمزور ده داسې سنداګی له ور کړی ده جمعه تم چې هن هن استاد راشي نو او چنیا او چنیا ته په خزان دا چنیا واچو جمعه ته جرځي او چنیا دا کوزه ولې نه دی غوړېدلې دا جمعه ته ولې ګنده دی په تر ستن در پریوته دی په تی صفا کا کنه ته څه په ګرنیټ لګېدلې جمعه ترانه نه ودی او خیرنو جارو راوالو جاروی کا کنه په خوا به ګیر خرالو په دې موټر سایکل خزي ګرځول اوس ګیری وای نه په ما چل ته تیریږي نو موټر سایکل رو کې خزه تمام خي چې دا د استاسو دشمن دا یو ته چې زه خود نه غورتي مې ورکی ګیرو والا نو دا ګیری چې اوس زګورم کنا نو ما ته دا خان خبر را یاد شي یو طالب ته ویلی مولا صاحب ستا دا ګیره خده که زما د سپی دا لکای خده هغه ورته ما ته پته نشته ولی وی کایمان تیر کو خو استاد سپی د لکای نه خدا او کایمان تیر نه کو استاد د سپی لکای ته خدا نو چې بربنده خزه په موټر سایکل په ځان په سیتوره کړی او ګیره می دی ګیره نه سپی لکای خدا کنه دا دا چې دی ګیره نه ونیسم وای نو دا لاس په کله راځي ما کې ما اوس اوس کمزور هم شم ګرځې دې نه شم دې ګیری نه مې نیولې ورته څنګه چل دې او دا خزه راته ولاړې اور دیو بزرګ را سره ناشتو نو خان را نه تاسو خان را خان را ملکینو د قضې کې ولې کی خو خړې لاندې نه کسه چل دي دا دک بمون نه کلو ټول قران لګیا دی په پاکستان کې خپل لاندې پېماليږي خزم نر بیګالا د قران قوانین بخپل لاندې پېماليږي